مور عمر نه وې زیګولې عمر د سره پیدا شوې نه وې سوره النازعات مکی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې 79 نمبر ده یو کم اتیایم او په ترتیب د نزول سره 81 نمبر ده د سوره النبأ نفس نازل شوې ده بیان د آخرت د دم موضوع ده بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم دی وی زما په هغه فرشتو باندې چې راوستون کې دي روحونه د کافرانو په سختۍ سره والناشطات نشطا او قسم دی وی زما په هغه فرشتو چې راوستون کې دي روحونه د مؤمنانو په نرمۍ سره والسابحات سبحا او قسم دی وی زما په هغه فرشتو چې لامبو وهون کې دي په دې فضا کې لامبو وهل قلوب یومئذ واجفه زړونه به په دغه ورځ یریدونکي ابصارها خاشعه او سترګې به د دیو خاشعه خکته ذلیله وي یقولون وای با انا لمردودون فی الحافره آیا موږ به واپس کیږو یو ځل بیا د زوړ حالت ته اذا كنا عظاما نخره آیا کله چې شومږه اډو کې وراسته وراسته قال وای دی تلک اذن کرتن خاسره دا خو ډیر د تاوان واپسی ده فانما هي زجره واحده یقینا دا یو आवाज دی فاذا هم بالساهر نو اچانک بدیو په کولاو میدان کې هل اتاک حدیث موسی آیا راغله د تاسو خبر د موسی علی السلام کله چې د आवाज وکړ د رب بالواد المقدس په مقدس وادي کې توا چې دا غي نوم توا دی ورته وی لاړ شو فرعون ته یقینا د سره کښ شوې دی فقل ورته وایا هل لك الا ان تزکا آیا ستاسو میلان څه شوق شته چې ته ځان پاک کی او اهدیه کوتا ته لار او خیمه فاخذه الله نكال الاخره والاولى دوني واغلرا عذاب د اخرت او عذاب د دنیا هم الاخرت والاولى یعنی په اخرت کې هر کو چې سوزول کیږي با او په دنیا کې غرق چې غرق شو ان فی ذلک یقینا پدې کې په دې واقعې کې د فرعون کې لا عبرتا خامخه عبرت ده لمن یخشا د فرد هغه چا چې یریږي د الله نه انتم اشد خلقا ایتاسو لګ لګوت خو کېدې کنه وي خبره خو اوري انتم اشد خلقا آیا تاسو ډېر سخت په پیدا کولو کې ام السماء بناها یا اسمان چې هغه الله جوړ کړی دی رفع سمکها او چت کړی دی داغه چت پسواها داغه توازن قائم کړی دی واغطش ليلها او تیار کړی د دې شپه واخرج ضحاها او راوستل د دې ورځ والارض بعد ذلك دحاها او زمکه پس د پیدایش د اسمانونو غړولې ده سوال دلته راځي چې زمکه خو الله مخکې پیدا کړې ده او اسمان رسته پیدا کړی دی قران په خپل ویل دی دلته وای او زمکه پس د پیدا کولو د اسمانونو نه غوړولې ده نو دوه خبرې دي یو د زمکه پیدا کول دي دا ماده او بل غوړول دي نو ماده پیدا شوې د زمکه مخکې د اسمانونو نه خو بیا چې کله دا برابروله نو غړولې د اسمان د پیدایښت نه رسته ده اخرج منها ماءها راستری دی منها ردی حج په مؤمنانو فرض دی او دا د مال ټول کارونه د جهاد د پاره چندې ورکول او د دین د کارون د پاره د مؤمن سره په پیسې او سره نو خرج کوي با او د دې سره مینه کولم په څنې پیسې درچا خوخي مال درچا خوخي دلته واثر الحیات الدنیا ترجیح ورکړل دنیا لره نو په آخرت باندې دنیا له ترجیح ورکول خندي ان د دنیا سره مینه بد شي نه دی دنیا پرستی بد شي دی چې داغي په وجه باندې آخرت پرې دی او دنیا واخلي د دغه سړی بیا ټکانه د جهنم ور دی او اما من خاف مقام ربه او هغه څوک چې یریدلې د خپل رب مخ ته ودرېدونه او منکړې خپل نفس د خواهشاتو نو یقینا جنت د ټکانه ده یسالونک عن الساعه دوستانه تاسو کې د قیامت مبارک ایان مرساها چې کله به ودرېږي فيما انت من ذکرها تپسکه د دې د ذکر نه یعنی تاسو سره د دې ست تعلق دی تاسو سره د ست پته ده ته تاسو په پته نشته الی ربک منتهاها ام ستارب تر دې علم ختم شوه دی انما انت منذر من يخشاها یقینا ته يرون کې هغه چالره چې هغه یریږي د دینه کانهم یوم يرونها گویا کې دوی به وګني په کوم ورځ لم یلبسو نو داسې به خیالو کې دوی نه تیر کړي وخت الا عشیه مگر یو د ماخام وخت او زحاها یا د سحر وخت سوره عبس مکی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې اتیایم نمبر دی او په ترتیب د نزول سره سلیریشتم نمبر دی جزا او سزا بیان دی پکې په پړومبي کې د یو واقعي بیان دی مشهور واقعه ده حضرت عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ چې د نابینا صحابي دی یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا تراغه او وی چې ما ته څه خبرې وکړه ته پوښتنه کول په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مکې د مشرکانو سرداران ناستو او د خړوند واغې لیدل نه نو د بار بار ته پوښتنه کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنه مخ واړو هغه ته به خبره کوله چې را دار غلي دی او ناس دی نو دا خو خپل ملګری د لک سات پس بو ته خبره وخېمه او هغه ته به توجه کوله چې دا چې سویم په دې خبره تاسو باک شته په دې کې څه غلطي شته دا خبره به هغه ته کولې خو دا رویه هم د الله خوښه نه شوه او عتاب راولېږو ولې خو اصل کې په ظاهره باندې خطاب رسول الله ته دی چې تا ولې د دې صحابي نه مخ واړو او د دې سردارانو ته متوجه شوي خو په حقیقت کې عتاب دې سردارانو ته دی چې تاسو هیڅ حیثیت نشته دی دغه ړوم تاسو نه بهتر دی چې دا ایمان راوړی دی او صحابي دی نو اورولي رسول الله ته دی خو اصل کې عتاب په چا باندې دی زورنه دې د سردارانو ته نو دې چې کله راغی الله وحی راولېګل عبس تن تندې تریو کو یې نه خپشو وتولى عجيبه غو غایبانه انداز دی سړی کله کله چاته وای د څه خپه کولم نه غواړي خو په ولم غواړي نو فرمایي تندې تریو کو وتولى مخ واړو ان جاءه الاعمى چې کله ورته ړوند راغی عبد الله ابن ام مکتوم یادی و ما یدریک لعله یزکا بیا وت خبره برابر کړه مخامخ تا ته سپته ده کې دې شي دې ځان پاک کې د ګناهونو نه او یذکر یا نصیحت واخلي وتنفعه الذکر نو نصیحت به تور کی پیدا به تور کی نصیحت اما من استغنا ارا هر چا سوکره چې بے پروا شوه د ایمان نه او د الله نه فانت له تصدى نو تاغه ته متوجه کیږي و ما عليك الا يزكى او پتا سزي مداري د کده ځان پاک نه کو ایمان را نوړي دا خو پتا زتا ډیوټي نه ده و اما من جاءك يسعى او هر چا کس راغله تا ته کوشش کوي په منډه منډه راغله او هو يخشى او هغه یریږي د الله نه فانت عنه تلها نو ته داغه نه مخ اړه بیروخي کې دسی مکوا دا چې راغله د دینه پس چې بکله ابن ام مکتوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راغې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر احترام وکړ به فرمایل مرحبا بمن عاتبني فيه ربي هغه کس ته خوش آمدید د کم په باره کې چې خپل رب رټلې یم ما باندې عتاب کړی دی الله فرمای داسې نه ده کلا هرگز داسې نه ده انها تذکرہ یقینا دا خو نصیحت ده فمن شاء ذکر نو د چا چې خوخی نصیحت دی واخلي په صحف مکرمه په صحیفو محترمو کې په لوح محفوظ کې مرفوعه چې هغه بلند مرتبه والدي مطهره پاکیزه منزه دي د شیطان د ورسېدونه به ايدي سفرتن فلاسونو د پرشتو کې د کرامن چا غډېر عزتمند دي په الله بررتن نیکان دي قتل الانسان هلاک دي انسان ما اکبر دا څومره زیات کو پر کوي من اي شيء خلق د کوم شنه موږ دې پیدا کړی دی من نطفه د نطفه نه خلقه موږ دې پیدا کړی دی فقدره بیام د د اجل او د رزق مقرر کړی دی ثم السبيل يسره بیام د لار دراوتو د مور د رحم نه اسانه کړی دی ثم اماته بیام وجل دی مړ کړی دی مونږه فاقبره نو بیا هم د په قبر کې خخ کړی نه ژوندو تم حکم د د په قبر کې د خخولو کړی ثم اذا شاء انشر بیا کله چې الله وغواړي نو راپورته به کې د قیامت پورز کلا هرگز داسې نه ده لما يقضي ما امر د اوس پورې هغه فرض نه دی ادا کړی کوم چې ته حکم کړی والله نو فلینظر نو دې ګوري دا انسان خپل خوراک ته الناس سبب سبب نه لما اسبب چې واړه ولې مونږ وبو اړولې نه د برنم باران راورو بیام وشلول زمکا شققنا الارض شقا شلول یعنی کلاوم کړه او د دینه بشماره هر قسمه شینکې راووتو فانبتنا فيها حبا زرغون کړم په دې کې دانه چې داغه نه پس به خلک د قبرونو نه راپاسي یو منو په دغه ورځ سمره سخت ورځ ده هیڅ څوک به چا په کار ناراضي یا فر المرء من اخيه تخدي بسړی د خپل رور نه او امه او د خپل مور نه او ابيه او د خپل پلار نه او صاحبته او د خپل خزنه او بنيه او د زامنو نه لكل دا ولي بتخفي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني دا هر انسان د پاره په دغه ورځ باندې ځان له حالت دی یغنی چې دی بے پروا کړی دی د هر څه نه بې پروا دی بس د یو ځان غم دی وجوه یوم ایز مسپره ډیر مخونه په دغه ورځ باندې روخانه سپین به زاحکتون خندیدون کی به مستبشرتون خوشاله به او وجوه یوم ایز علیها غبره او ډیر مخونه به چې په دغه ورځ باغې باندې به غبار پروتي یعنی خاورې به په بادی الوزی ترحقها قطره چې را خور به په دیو باندې تورواله او په ترتیب د نزول کې 7 نمبر صورت دی مضمون د دې آخرت دی او حقانیت د قران دی او رسالت هم بیان شوی دی او دا چې کوم صورتونه دي درې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې دا خوخی چې قیامت ته وګوري دسی لکه چې پسترګو ته سړی ګوري په دې کتو ورته قتل غواړي نو دا صورت اذا الشمس کوورت دا دی لولي هم دغه شان اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت یعنی سوره تکویر سوره انفطار او سوره انشقاق لولي نو قیامت به ته بالکل په خپل سترګو ښکار شي بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس کوورت یاد کا هغه وخت کله چې نور را اون غخته شي و اذا النجوم انكدرت او کله چې دا ستوري خړل شي او خواره وار شي و اذا الجبال سيرت او کله چې دا غرونه روان کړي شي و اذا العشار عطلت او کله چې د لسو میاشتو حامله اوخه پرې خو دې شي د دې لسو میاشتو اوخه چې بوا د دې عربو ډیر زیات خیال ساتو ځکه پته نه لګي د دې کله بچي پیدا کیږي نو د دې ډېر په حفاظت کې ساتله د نظر نه به نه خواته کوله فرمایي په دغه ورځ بدا د لسو میاشتو حامله وکم پرې خو دې شي خلک به غافل شي وای ذل وحوش حشرت او کله چې دا ټول زناور امر جمع کړي شي زناور ان دا څومره زناور چې دي د یو بل نه یریږي یو بل ماتي غټ زناور کش وړو کې خوري دا ټول به د یو بل د دې ارس د مزاج نه بالکل بے فکر شي او یو زیب شي یو بل ته بس نه وایي دا یره دومره ډیره ده و ازل بحار سجرت او کله چې دا سمندرونه دا ټول د اور لمبه کړه شي اوس وځول شي و ازل النفوس زوجت او کله چې دا نفسونه ټول جوړه جوړه کړي شي د جوړې نه مراد دا دی چې یا خو به د دې روحونه د دې جسمونو سره ملګری کړی شي او یا دام ده چې په دنیا کې د چا د چا سره دوستی و د چا چا سره ډله پره و نو دا ډلې پرې والا به ټول یو ځای کړی شي نو د چا د خو خلکو سره و نو د هغوی سره به یو ځای شي او د چا د بدو خلکو سره و نو د هغوی سره به یو ځای شي و اذا الموعوده سئلت او کله چې د ژوندۍ خخې کړې شوی جنې نه تپوسو شي بأي ذنب قتلت په کومه ګناه کې ته وجل شوی وي دا د عربو هغه مشهور رواج چې لوړان به پیدا شونه دا به ژوندۍ خخولې په ځمکه کې او ځامن به پرې خودل او دا سلوک د دیو د جنکو سره د دې د جاهلیت د زمانه طریقه وا اگر چې د اسلام د زنانو مقام او مرتبه ډیره معلومه او ښکاره ده زنانه ته د نارینه برابر حق اسلام ورکړی دی اگر چې د هر چا منصب جدا دی د هر چا حقوق جدا دي خو هر یو ته مکمل د خپل شان مطابق حقونه او د هغه مطابق ذمہ داری ورکړي او د چا چې لور پیدا شي نو هغه د پاره د رحمت په خوشخبری ورکړي ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې لور پیدا شي او دی ژوندۍ خخه نه کی دی ورله بی عزتیم ونه کی او دی په بچی باندې یعنی بچی له زوی له په دې لور ترجیح هم ورنه کی چې یاره زوی خده او لور نه دخه نو فرمای ادخله الله الجنه دی به الله جنت ته داخل کی یعنی ستا لور ستا د جنت ذریعہ د ستا د پاره هغه ذریعہ د جنت چې دا د زوی په باره کې د دې خوشخبری نه ورکړې شوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دام فرمایي چا چې درې لونه درې لونه وشوي درې واړه او پاللې او په دې صبر وکړو او چې څومره وس کېدنو دې ته خک کپڑے ورکړي او دې له ډوړې هم ورکړه او دې په خطر طریقه د خپل بچی نه زیات په اهمیت سره وساتله کن له حجابا من النار دا به د لپاره د جهنم د اور نه یو حجابي یعنی دی به بچکی دا غینا نو لور ستاده جنت ته د تلو ذریعہ ده دا اوساته او لګه مده ده به په خزه کې د دې رشتو کا خپ احترام سره او په عزت سره نو ستاده جنت ته د تلو ذریعہ ده مشرکان وبوي دا زمونږ د بیزتۍ ذریعہ ده او دیو به خپل لونه ژوندۍ خخولې یو سړی خپل قصه بیانې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی په سفر باندې تلم دا غو وخت کې بیانول چې کله ایمان راوړو وی په سفر روان شوم نو زما خزه حامله و چې بچي به پیدا کیږي نو ما ورته وی چې که جنۍ پیدا شو نو خخه به کې چې زما دراتلو پوری پرې نه دی او کالک پیدا شو نو بیا به وساتي وی زه زما سفر وګت شو او زما نه پس زما لور پیدا شوی و خو زما خزه هغه نه وخه کړي او مور چرتم دا کار نشي کوله چې خپل لور ژوندې خخه کی زه چې واپس رالم دا جنې غټه شوې و او زما خزي زمانه پټه کړې و د بل چا کرا خو کله کله به ملاقات لراتلم زه اچانک یو ځل کور ته راغلم او دا جنې مې ولې د مې دا سوک ده نو هغه راته وی دا زما او ستا لور ده دا ډیره خسته ده دا لوی شوی دا ډیره خبره راته وکړي خو ما باندې اس اثر ونکو او ما د خپل کشې بیل چې سامان راوغستو دا لور مې د لاس ونی او روانه میکړه زما غیرت د دې ژوند برداشت نکړای شو صحرا ته مې بوتلو کند کنستل مې ورله شروع کړ او چې ما به دا کند کنله نو ما به کله خاورې راستې د دینه نو زما دې بچي بم زما سره خاورې راستې او کله چې به زما پر سر په وختو باندې او په جامو باندې دوړې پریوتې نو دې بچي به زما د سر د وختونه او زما د جامو نه غدوړم سندلې تر دې چې ما دا کند پوره کړه نو دا بچی مې اوچته کړو دې ته مې ورګزار کړه دې اول خو چې کوم زما سره لوبي کوي خو چې کله ما خاورې ورړول شروع کړه نو دې پته ته ته جبه ماته وی چې ولی بابا ته ما وجنې دا ولی ته ما خخه خو ما بند دې دې خبرو یې سر و نکو او د دې بچی اخرنۍ خبرم دا و چې ولی بابا تا زمړ کړم تا زخخه کړم خو ما په دې زمکا وار کړه او واپس کور ترارلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وای ته دا قصه لګ بیا وکا هغه دا قصه دوباره کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه د وخ کو یو سیلاب روانو یا ورته فرمایي ایمان خو دې قبول دی خو د دې خو بل سره حساب کوي الله ځکه د قیامت پورس چې د دې بچی نه الله تفوسو کی و اذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت نو بیا خو به جواب ورکې الته بیا خو به جواب ورکې و اذا الصحف نشرت او کله چې صحیفه ان اعمال نامې کولاو کړی شي و اذا السماء كشطت او کله چې اسمان د اسمان دا پرده لری کړی شي دا کوشتوت کش سپاروي کې کم ته جمونګه په انګریزي کې سکریچ وایو ان سکریچ کړی شي دا تاسو پریپیډ کارت چې واخله ناغه چې سکریچ هیر دلته دا سکریچ کنو لاندې به نمبر راوځي د دې اسمان نه هم دا سرمن وسته شي و اذا الجحیم سعرت او کله چې جهنم بل کړی شي او کله چې جنت نږدې کړی شي هر یو کس به پیجنې ما احضرت سچ د حاضر کړی دی د عملنا فلا اقسم نو زما د قسمی بالخنس الجوار الكنس دا په اسمان کې یو پنځه سیاري دي دا زحل مشتری عطارد مریخ او زهره دې ته پنځو ته د ساينسي ماهرین ورته خمسه متحیره وي هغه پنځه سیاري چې هغه یا حیران دي یا خلق حیراني او دا د دې طریقه دا ده چې دا په شا باندې رواني په شا راتاو شي بیا سي د رواني بیا چانک پټ شي نو دا په دې سیارو کې ناشنا غونې سیاري دي الله په دې باندې قسم خوري فلا اقسم بالخنس نو قسم دی زما په غراتاوی دن کو پشا باندې الجوار بیا سید تلون کو باندې الکنس او بیا پټی دن کو باندې واللیل اذا عسعس او شپه چې کله رخصت شي والصبح اذا تنفس او په سبا باندې کله چې دا سا واخلي یعنی ښکار شي انه لقول رسول کریم چې دا قران وینا د رسول د چاغ عزتمن دی مراد ته جبرئیل امین دی دی قوت چې دا طاقت والا دی عند ذل عرش د عرش والا سره مکین لوی مرتبه والا دی یعنی ستاسو په غوښتو هیڅ نه کیږي کیږي به هغه څه چې الله غواړي رب العالمین سورۃ الانفطار مکی سورۃ د مضمون هغه د کوم چې د سوره مخ تکویر تیر شو د سوره نازعات نه پس نازل شوی په اعتبار د نزول سره دا بحثی نمبر سورۃ د دوا تیایم بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت کله چې اسمان اوچوي و اذا الكواكب انتصرت او کله چې د استوري خواره وارشي نو ته بیا ټیکړه درست کړی یې وعد لکن استا توازن برابر کړی دی په ای صورت په کم یو شکل کې ماشما شا اچاغه وغختل رکب کتی جوړ کړی کله هرگز داس نه بلکې تاسو تکذیب کوئ د قیامت د ورځې او په تاسو باندې حفاظت کوونکی کرامن چې عزتمن دي کاتبین لیکونکي دي یعلمون ما تفعلون هغه پیژني هغه څه پویږي په هغه تاسو کوي یقینا ابرار نیکان به په نعمتونو کې او فاجران به په جهنم کې ننوځي به دې ته د قیامت په ورځ او نه به دوی دا غینه غایبی دن کې نه د جهنم نه تفسیدون کې بنئ وما ادراک ما یوم الدین تا ته څه بدر د قیامت دا ورځ سره ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا تا ته څه بدر دا ورځ سره یوم لا تملک نفس لنفس شیئا په دغه ورځ چې اختیار به نه لري هیڅ یو نفس د بل د پاره څه شي والامر یومئذ لله او حکم او اختیار ټول په دغه ورځ د الله د پاره دی سورۃ المطففین مکی سورۃ ده 83 نمبر په تلاوت کړي او 86 نمبر دی په اعتبار د نزول سره مضمون د دې مجازات یعنی جزاء او سزا ده او حقوق العباد هم دي او خصوصا په دې صورت کې د ناپ او د تول په باره کې هدایات ورکړې شوې دي په مکه کې د اخرنې صورت کې چې نازل کړې شوې دي بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین هلاکت دې داغي کمه کوونکو د پاره په اردو کې د لپاره استلره ډنډي مارنے والوں کې لیے چې د خلکو په حقونو کې کمه کوي نه په تول کې کپ ناپ کې کپ بل څه شي کې خود په حق کې کمه کول الذين اغه خلق اذا اكتالوا على الناس کله چې تلی پیمانه کوي د خلکو نه یعنی د خلکو نه ځان ته پیمانه کوي یستوفون نو پورا پورا اخلي و اذا قالو موکل چاغوي ته پیمانه کوي او وزنوهم یا ورته تلی یخسرون نو بیا کمی الا یظن اولئک ای یقین نکی دغه خلک انهم مبعوثون چې دیو برا پاسو لیکي ګل یوم عظیم د پاره د غلوې ورځې یوم یقوم الناس لرب العالمین فاغه ورځ باندې چې خلک به ټول ودریږي د رب العالمین مخې ته کلا مغافل کیږي داسې نه خبره ان کتاب الفجار یقینا کتاب د اعمال د کافرانو د فاجرانو لفی سجین د قید خانه په دفتر کې دی وما ادراک ما سجین او تا ته څه پته د سجین څه شی دی کتاب مرقوم دا یو لیکل شوی کتاب دی ویل یومئذ للمکذبین الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به او تکذیب نه کوي د دې الا كل معتد اسیم مگر هر د حد نه تجاوز کوونکې او ګناګار اذا تطلع عليه آیاتنا کله چې لسته کیږي په دبانې زمون آیاتونه قال دی وای اساطیر الاولین دا کسی د پخوانو خلقو دی کلا بل کلا هرگز داسې نه دی د قران په باره کې دا خبره مو وایي مغافل کیږي بل ران علی قلوبهم بلکې زنګ خېجولې د دې پر لوم باندې ما هغه سکانو یکسبون چې دوی کول ان دوی چې کوم ګناهونه کړی دا غي په ذریعہ پر لوم باندې زنګ ختلې ده کلا هرگز داسې نه ده انهم عن ربهم دیو په دغه ورځ د خپل ربنا یوم ایزن په دغه ورځ د قیامت لمحجوبون په پردو کې وي رب وسره خبرې نه کوي ثم انهم لسوال الجحيم بیا دې ننوتون کې جهنم ته ثم يقال بیا به دې ته ویل شي هذا الذي دا اغسر دا عذاب كنتم به تكذبون چې تاسو دروغجن غړو کلا هرگز داسې نه ده ان کتاب الابرار یقینا اعمال نامه د ابرارو د نیکانو خلق لفی علیین په علیین کې ده د بلند پایا خلقو د بلند مرتبه او خلقو په دفتر کې ده وما ادراک ما علیون تاسو سفر د علیین څه شه ده دغه نفیس ترین مختوم سربن شرابونه نفیس ترین سربن شرابونه ختامه مسک چې د هغه ختام به مشکی د دینه مراد یو خدای چې باغی به مهر د مشکو لګیدلې خدا د د دې اخیرنه ګټ څنګه چې د دنیا د شرابو نه خلک ماړ شي نو اخیرنه ګټ خو بیا خون نه کوي کنه هر شی چې سره ته مړ شو خون نه کوي خو شراب خو دې ګند شي نو چې داغه شوق ته پوره شنو بیا خو ګند بیا خو څخه بوی کوي سړان درازي دا د جنت شراب بدی سي نه د دې اخرنه ګډ بدی سي لذت راوړي لکه د مشکو وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ام پدې کې دي مقابله وکي مقابله کوونکي بازی وړو والا دی بازی ویسی په دې قسم نعمتونو لپاره ومزاجه او د دې ګډون امیزش به من تسنیم د تسنیم چینه نه عین دا یو چې نه د یشرب به المقربون چې مقرب بندگان به د دین اس کې ان الذين اجرموا یقینا هغه خلک چې جرمونه کړی دي کانو من الذين امنوا ودی په مؤمنانو پر یزحکون چې خنداګانې وکولې و اذا مروا بهم او کله چې به تیرېدل په دیو باندې یتغامزون نو اشاره به پسترګو کول سترګې به وهلې او کله چې به دی واپس شو خپل اهل ته انقلبوا فکهین نو دی ډېر خوشاله واپس کېده وی یاره ننم ډېر مزاق و اوړاو کو دیو بدل ورکړه شو کافرانو ته ما د هغه سکانو یفرون چې دوی کول یقینا سوره الانشقاق مکی سوره ده د سوره زلزال نفس نازل شوه دی په اعتبار د نزول سره د دې 83 نمبر دی په تلاوت کې 84 نمبر دی ام اغز د اخرت بیان دی بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت کله چې د اسمان اوچوي واذنت لربها او حکم من د خپل رب وحقت او د دې د له حقم دا چې حکم دی اومني و اذا الارض مدت او کله چې د ازمکه خوره کړې شي والقت او روبا سیدا ما هغه څه پیه چې پدې کې دی وتخلت او خالی شي واذنت لربها او حکم اومني د خپل رب وحقت او حق دی لدا چې حکم اومني یا ایها الانسان اے انسان انك کادح یقینا ته مهنت کوونکې مرګ طرف ته الی ربک خپل رب طرف ته نه مرګ طرف ته کدحن مهنت کول په ملاقی